الکوا د شفیع د شفیع اخیستلو نه مخکې مخکې چې کوم ده کور پکې جوړ ته کور او یا باغ پکې جوړ اوس چې شفیع دا شفا اخلي نو څو اختیار دي دوا که شفا چې اخلي نو زمکا او کو دا بلډینګ هم ور سره اخیستلو باغ هم اخیستلو نو د ځمکې به سمن ورکی او د باغ او د بلډینګ به قیمت ورکی او کدای خوخه وا چې نه ځمکه اخلم نه می باغ پکار ده نه می بلډینګ پکار ده بیا دې شفیر پاره دې اختیار ده چې دا مشتری مکلف مجبور کې پرې باندې چې خپل الکوا دا بلډینګ دی وړل ځان سره رنگوا او ونه دی وړه ما تسمه کفاره ټیک نو دوی اختیار امام ابو یوسف رحم الله فرمایي دوی اختیار دي خو لیکن یو اختیار دا ده چې کچرته دا شفیع زمکه هم غواړي بلډینګ هم غواړي نو زمکه به سمن ورکی د بلډینګ او د باغ به قیمت ورکی او که چېرته دا خوښه وه چې ځمکه مې په کار ده بلډینګ او باغ مې په کار نه ده دلته د ده دپاره دې حق نشته چې په دې صورت کې دی مکلف کې هلکه وایه دا مشتری په دې باندې چې دا ځمکه هلکه خالي نه په دې وخت کې به دی شفه پرې کړي که اخلي شفه بیا به ځمکه او باغ او بلډینګ ټول اخلي کله تقسیم په منځ کې نه کې چې زمکه غواړه او باغ او بلډینګ نه غواړه تقسیم باندې کوي یا د نس یا به ټول عالی یا به ټول پرېږدي پښتو معنا یا سم سم د دې لپاره امام ابو یوسف رحم الله د امام ابو حنیفه او د امام احمد رحم الله یو د قیاس د قیاس مقیس علیه ذکر کړی یو هغه کې سنت تهیبی وو واهب موهوب له له موهوب ورکړل او موهوب له په موهوبي باندې کور جوړ کړل یا یې باغ پکې جوړ کړل هغه نه بار واهب راغی او ته ما تخپل ځمکه واپس اوس ته واهب کالی ځمکه به علی بلا عوض خو د باغ او د بلډینګ په قیمت ورکړي او کنا اخلي تقسیم باندې کې چې مال از مکه راکا او باغ او بلډینګ دره کې مو هو له ځان سره وسه نه نه بیا به هبه بیا به ترک د هبه کې هبه غواړي نه رجوع په هبه کې و نه کې چې شو او دا امام محمد امام ابو ابو حنیفه دا کوم شراب فاسد شراب فاسد مشتری په دې مبيع باندې لکه کور جوړ کړل یې په مبيع باندې باغ جوړ کړل اوس خو دې به فسخ لکه لازمه اوس باید ته مبيع واپس کړي باید خو چې خرڅ کړي خالي مبيع ور باندې خرڅ ده بلډینګ ونه خو نه دی ور باندې خرڅ اخو د مشتری خپل ملک نو اوس دا ده چې کچیرته علي ټول به علي ورته کله اخري دا به ټول پیږي دا د امام صاحب مذهب د صاحبین مذهب دا چې رجوع پکې صحیح ده یا ده نه د صاحبین مذهب دا چې رجوع صحیح ده څه مطلب رجوع د ازمکه دی ودواله بلډینګ او دې تور پیږي خو شي مسله باندې ذکر یې وایي چې هنده ابو حنیفه دوی به خلاف دی په خلاف تاسو د هبه او د شرع حاصل نو حاصل څه ده حاصل دا چې امام ابو یوسف فمن د مقیس او د مقیس علیه کې مناسبت پکار ده د د مقیس او مقیس علیه من کې مناسبت نشته د چې نشته نو په ما باندې لکه دا قیاس باطل مکوا څنګه چې په من د شفی او د واحد کې ډېر فرق ده شفی د مشتری مسلط په بنا او په دې باب باندې نه ګرځولې ته خبرم نه غریب او کوم چې واحد ده دې دا موهوب له مسلط ګرځولې په دې باندې چې کور پکې جوړه کبلډینګ پکې جوړه ولې ته ورته هبه یو کلاغه قبض کلاغه دا ټول خبرې ورته لازمي دي چې قانون دا ده چې دا شی ثابتېږي یسقط به جميع لوازم دي او بل دا ده چې یو حق د واپس کولو د شپې د پاره ده د دې مبه د مشتری نه ځان ده او یو حق هغه د دې واهب د موهوب له هنا یا د بای ذلک وای ها د دې مشترین ذاتکم ده نو دلته دوه حق دي فکته حق استرداد واهب ته هم حاصل ده حق استرداد بائع ته هم حاصل ده حق استرداد شفيت أهم هالسنة للمشترين ولكن قد يحق استرداد فقط حق استرداد دواهب استرداد أمر طلب درس ته نه جبیا او جبیا څه معنا پښتو به حق په استرداد الکه دې دروي ته حاصل ده ولیکن د واهب او د بای حق په استرداد دا کمزور دی ضعیف یا د نس خبر ولی د دوه وجه یو دا چې دا حق په استرداد بغیر د قضا د قاضي نه کیږي واهب چې د ازمکه واپس کوي قضا د قاضي ته پکې ضرورت نشته مایه چې ما بیا واپس کوي په شرا پاسره کې نه مشتری نه قضا له قاضي ته پکې ضرورت نشته نو حق به تک کمزور کمزور ده کله قاضي پر سره ضرورت سما ته اخلاص کول په خلاف الکوایا د حق استرداد شفیع شفیع چې حق استرداد الکوایا غواړي چې د ما ته واپس کړه په خپل واپس کول چې کله الکه رضا له مشتری نه وي هغه هغه قضا له قاضي ته پکې ضرورت یو حق استرداد کوي بل ها نو قیاس قیاس ماله قیاس څه مسله یو خبر او بل دا چې کله مالک بلډینګ پکې جوړ شو د هدايه مولا خو چې نستر الک د استدلال حق واهب تنس کی ټول به واپس کی نفس شی واپس کولې وخت په کې او او دا هواي او حق ته شفي چې حق ته استرداد علي کړي شفي را پاله يبقى هغه پاتې وکړي پاتې بعد البناء پاتې وکړي نو چې پاتې نو فلا معنا لإيجاد القيمة یعنی د استفاده است قیمت پر باندې تکي لازمه یو قیمت لازمه ول یو په قیمت کې اختیار اختیار امام ابو حنیفه ور کړ چې قیمت او کې د باغ او د بلډینګ خیر ده خو واجب نه ده خوش مثلا باندې بیا د نفس الله هم کوي وای لانه شان داد حاصل حاصل لانه دا تصرف على كده موهوب له فدي موهوبه حاصل حاصل شوی له بالتثبيت من او مستلزم کولو د هغه بالتثبيت بالتثبيت من جهت من فتسلیف او مسرت کول من جهت نه طرف من ارجا له الحق چې هغه پر حق له قواعد دوی د د د د واپس کول ولی ان حق الاسترداد او حق واپس کول فيه ما په هیو په شراک ضعیف دا ضعیف تا د کاغه بدون د قضا د قاضی نه ده ولهذا ندی وجنا لا يبقى باقي باقي کی القواعد حق باقی نه پاتې کیږي لکه وایا ها دا حق پښتو په هم بعد البنا ورسته د جوړول د امام ابو حنیفه رحم الله په مذهب باندې فهذا الحق دا حق نشو فی یبقى باقی پاتې وی لکه بعد البنا هم فلا معنا پایده نستل ایجاب القیمه واجبول د قیمت لا فلا معنا هیڅ معنا نشته دلیل نشته وجه نشته د واجبول د قیمت یا دا څه خبر شو قیمت خدای ته واجب چې کله د شفیع طرف نه خود تاوان راغلی وکړ د غریب خو نه په مشتری ته نه ویل چې دا جوړ کوم مشتری په خپل مخ باندې سګي نو موږ د ته اختیار ورکو د قیمت ورکول چې قیمت تبا د ما او د بلډینګ شفیع مشتری ته ورکی ټیک اختیار ورکو او دا قیمت پر باندې واجب و نو په دې صورت کې چې یا بس مکا او دا باغ اخلي او یا به شفته کې کوشش وکړي پدې نشي خدای خو مړ کړه تاسو یې ګورې مليانو د امام ابي يوسف رحم الله په نظر باندې دا قیمت واجب ده خام هر قیمت ورکي چې قیمت نه ورکي شوفه بل غواړي قانون نه اختیار وکړ چې قیمت ورکي د باغ او د بلډینګ او که بیا مشترک وي چې قیمت نه ورکو مړنګي ځان سره بو پرې خو مړ کې امين وایي کما فی الاستحقاق ما ته ورته لکه صورت استحقاق یو مشتری هغه چې کوم دا یو زمکه واخیسته هغه کې کور جوړ باغ پکې جوړ د کور او د باغ د جوړول نه بعد یو سړی راغی دعوی وکړه په دې مشتری باندې چې ما دا زمکه خو زمانه پردیز مکه د اخیستلې او په پردیز مکه د کور او بلډینګ جوړ او هغه خپل استحقاق په شاهدانو باندې ثابت قاضي فیصله وکړه په دې مشتری باندې چې د ازمکه لکه مستحق لزم اوس د مستحق لپاره دوه اختیار دي یو اختیار دا ده چې د ازمکه والی بلا عوض خپل ازمکه خو چې بلډینګ ولا کې ونی علي دغه به قیمت ولا او که بیا وایي چې نه مال خپل اسمه کراکه نو شریعت وایي چې خیر بیا دا مستحق مشتری مکلف کې پرې باندې چې خپل بلډینګ او خپل ونې ځان سره سمات اسمه کړی ولی ځکه مستحق ولا کوایا دا مشتری پرې مستلف نه کوي چې زما په اسمه کې بلډینګ جوړ کړه او یا ما پکې جوړ کړ بلکې هغه پای چې کوم هغه ولا دوه کور کړ چې پردیس مکه ور باندې څه کړ فلهذا تاسو سورته هلکه امام ابو یوسف هم هلکه هغه هغه تا ما ته وکړ امام ابو یوسف یو بل قیاس ذکر کړ هغه تا چې مشتری د طلب اشاعت طلب مواصبت نه بعد پس مکه کې الکه جوار وکړ غنم وکړ غنی وکړ زراعت پکې دا خو حریص کنه چې اسی مالک شفیعت لري د کال چې د کال را واپس کیږي ها وای نو زه به یو دوه پسته مور باندې واخلم ما سیم بیا غیر نه یو دوه پسته به مور باندې حریص تک هغه خدای شانو تبلیغي ماما ته ویزا ونه لکه ټول لګل لندن والو ویزا نه ورکوه چې دلته باندې د استعمار داړي دي هم داړي چې ډر دي پښتو پیږي موږ د داړي نه داړي پښتو نه پیږي نو را واپس مشتری ویل خدای دې بیا راغله کوم کما ویل کال ته لاړې ته قدوس مات تر پنیه غو درې او شفیع ورنه مطالبه وکړه چې اوس مال واپس قاضي فیصله وکړه پرې کې حکم دا ده چې شفیبه انتظار کوي په الحال به مجبور په دې نه کوي چې دا شنه غنم یا شنه غنی یا جوار اوري بي او اسمه کفاره کی شفیله په دې باندې مجبور او کبه ډیره بیړوي نو بیا به ځمکه مالي ورنه او د شنو لکه د غنمو او د جوارو قیمت شو مسله باندې او کني بیا به مجبورې نه موږ له جواب چې په دې زراعت حکم کې دوا لکه دلائل یو قیاس ته یو استحسان ته یقینا قیاس تقاضا د دې کې چې کدا شفیع علی د زمکه والی سره لکه د جوار د اورمشو د قیمت او یا د لکه د شفیع مشتری مجبور کې پرې باندې چې جوار اوره به ما تزمکه پاره ولیکن استحسان دا وی قیاس خفی چې نه نه دی مجبورې ولی قانون یاد قاعده یاد قاعده دي نه یو قاعده فقهیه راوته هغه ده چې کچیرته مشتری په مشفوعه لکه ازمکه کې د شي تصرف کړو چې دا غیر پر مودي انتها معلومه نو نو بیا د امام ابو حنیفه ظاهری روایت مذهب دار چې شفیع به مجبوري او قلع فل رکول لکه دی زبینا او دی او که چېرته مشتری په دې ځمکه کې داسې تصرف کړی و چې د هغې لپاره غایه او انتها او موده معلومه وه د بیا استحسان دا وي چې خیر له غونې درې مودې پورې انتظار وکړو خو شي مطلب او که ته وایې چې بیا خو لپاره مو شفیع ته تاوان ده نو وایي شفیع له تاوان نشته شفیع ته د تاوان ځکه نشته چې شفیع دې د دې ځمکې د مشتری نه اجر واخلي مزدوري دې واخلي یا چې څوک چاته په اجاره باندې ځمکه ورکړي د غنمو د پاره څومره اجاره ده پنځل اسمنه غنم پنځل اسمنه غنم دی ولا یا د نس نه د تعالی کوي دا تاخير راغی لغو لشفيته بلا عوض سره دی عوض سره دی عوض اوس مونږ دا مشتری غریب مجبور کو بریوان چې دا شنه غنم وریبا شنه الک اوربش وریبا ها بیا هغه لپاره بالکل تا نشنه غنم بده غریب سک د دې خلک وا زرع د پاره هغه نیټه معلومه ده خو یا به دوه میاشتې یا ها درې دا نه زیات نه زیات ټیک شه او ويبقى بالاجر او دا اجرات باقی پاتې کیږي په دې ځمکه باندې د شفیع د پاره د مشتری بالاجر اي بالاجر مثل ويوم رعايه لحقين چې د شفیع د حق رعایت وشي چې مفتک خلک ازمکه درې میاشتې مشغوله نشي او د صف الکره مشتری بم دی هغه د حق لحاظ شي غنم به ځای نه شي کله الکه پاخي شي او به نه بینه دواړو لحاظ یو ته پیسې په لاس ورلې بل ته الکه سوچا الکه تفاصل تر غنم الکه نبی رحمان استاد رااله ور اخونا د غنم په تیم کې ډیر خوشاله الکه وليس فيه كثير سلام واوري مجان بل واور دا حدیث کتابونه او استادان وایي دا ډیر خي په یو یو منډي کوا دا فقه ډیره سخته ده قدم په قدم جزئیه ده قدم په قدم جزئیه ده چې ولاړ وایي واو دلته دوه ضرر یو ضرر په جانب د شفیع یو ضرر په جانب د مشترک ٹھیک شو کدا غنم موږ په ځمکه پریږدو د شفیع لپاره ضرر ده او کدا غنم اوس موږ په حال لکه ریبو شنو غنم د ضرر الکه لکه باز د مشتری ده اوس موږ دې دواړو ضررونو منځ کې تقابل وکړو څه تقابل ادیان تقابل وکړو دې دواړو یا کوم ضرر ډیر ده او کوم کم دي چې کوم ضرر کوم دی هغه به تحمل وکړو کوم ضرر چې کثیر وي دا هغه به دفع وکړو نو موږ د دواړو زمونو تقبل هغه دا چې ضرر په جانب د شفیق ضرر تاخير ده ضرر تاخير او ضرر په جانب د مشترک ضرر ابطال او ازاله ده نو کوم یو ضرر زیات د مشترک سره شفیق د مشترک شته ته خالی کې تاخير ورغی هغه ملک له کې نیک مؤخر او تسلیم تسلیم او کله هغه نه موږ وسوري بو نو مشتری غریب خلک تباس ختم شاله کوي نو یو کې ضرر یې تعالی او بل کې ضرر تاخير او بیا دا ضرر تاخير موږ له سره ضرر بولو نه ځکه دا ضرر بلا عوض نه کسره نه عوض دې ضرر خو موږ له عوض او اجر مثل وو خوش مثل وای وفيه او په عدم صلاحتي الکه کثیر ضرر ده بالتاخير زیات ضرر راځي فادور د چا لکه هغه خالص الکه تاخير هغه په سبا په شفي باندې او په قلا کې ضرر او ابطال د مشتري او په تاخير کې تاخير د حق شفي ده او ضرر ده تاخر دا کم ده ضرر څه نه خوش مثلا الله مو سړی کامل وي ښه خلاص وسه بیرته لکه سر ته لاړل کمپیوټر د واپس سر ته لاړ بیا د خلا دې شپې ویلې چې را د اسمه کم غواړم او دا بلډینګ مم په کار ده باغ مم په کار د بلډینګ به سمن ورته ورکی او د باغ به قیمت ولا اوس به کوم قیمت هلته دوه قیمت دي کوم قیمتونه دي یو قیمت د دې ولار باغ دی بیا حیاته دا کوم حیاته قضایی چې ده د بلډینګ دا ولر بلډینګ قیمت او یو خالی هغه د میټریل قیمت اوس به کوم قیمت مخ نو دې کې مسله ده تاسو وایي نن زمونږ د دواړو لحاظ د مشتری لحاظ وامو مهم د شفیع لحاظ وامو مثال ولا باغ په لف لکن ولا کور په لف لکن یا د نس د دې کې خبره زما په ذهن باندې وارد شوه مونږ به شفیع ته شفیع باندې هغه څه لازم کو قیمت څنګه محسوس څنګه محسوس او اوس هم موجود دي او هغه څه چې غیر محسوس ده چې فعل د مستریانو ده فعل د مستریانو ده ها د هغه قیمت موږ نه پیلا یا دا حیات دا جوهر نه بلکې د عرض ده چې دا د دا فول له دا عرض ده او دا لکه عمق ده دا د فزبه موږ قیمت نه پیلا کنه خلاص ولا خبر اوس بل خبره واه شفي دا دغه مخکې مسله سره اوس تعلق نه اوس بل واه شفي زمکه واخیستل د مشتری نه او شفي په دې زمکه کې کور باغ پکې جوړ بل سړی راغی تنویر استاد راغی هغه وویل شفیع ته اسامه ته چې یاره دا زمکه خو زمان او دی مستحق فالاستحقاق هغه ثابت بالادله الشرعيه فالشرعي دلائل باندې اثبات وکړه قاصد هغه دلائل پرانا کړي حکم پرې باندې وکړه چې شفیع د عظمت واپس کی اصل مالک ته کوم مستحق او سولل ته شفیع پکې کور جوړ کړی با اوس وسه چې کی نو دا شفیع به خالی روپی الکه د مشتری نه غواړي خالی روپی به چا نه غواړي مشتری پاتې شو د دې بنا قیمت که چېرته دا مستحق ورنه غوښتل په دې شرط که مستحق نه غوښتل بنا که مستحق غوښتل به قیمت ورته ورکړي ښه خو مستحق نه غوښتل بنا په خبره پوهېږي نه یې باغ وخه اوس په دې صورت کې به شفیع څه چل کوي دا کور بړنګي باغ به ختمي د دې مقلوع باغ چې سوره تاوان راغله د تاوان باندې چا نه غواړي مثال په تور باندې پنځه لکه تاوان راغله چا نه تاوان غواړي نه به مستحق نه غواړي مستحق د تویلو چې لکه په دې ځمکه کور جوړ نه نه به د بایې نه غواړي او نه لکه د مشترین ولې د بای مشتری نه وځه کړي بای د مشتری وجه نه مالک بای د ته ویلو چې تر سره کې شوفه داو دې نه غنیخ کیږي څه کیږي نه غنیخ خو نه کیږي د کچ شوفه واره په ورته کوته یا جنت انا مشتری ورته ویلي چې لکه ایمان سواله دې نه غنیخ کیږي نه ورته بای دوه کور کړی نو ورته مشترک دوکه ورکړی دا وای مولا ها او نو ورته مستحق دوکه ورکړی دا چې هغه مونږ دا تاوان په دوکه واز باندې لکوي ها واپس کو زه ځان ته په خپل دوکه ورکړل لکوي چې پر دې ځمکې اصلي کورونه په جوړول او صوفه کې بدل باندې هیڅ اجبار نه ها پر پر هیڅ کوله اوس ولټي په پښتو کې مولانم په پر ټکی لو اخذها شفیع چې دا وخت تر د ازمه شفیع فبنا فيها او غرس ثم ثم استحقت بیا په حق باندې یو رسول د ازمه راجع رجوع کې لا شفیع بسمن په پیسو باندې پس دا کوم صورت سره دې چې مستحق مجبور کې په دې باندې چې ما کور نه پکا هلکه دا شفیع اچا باندې مشتری باندې ولی لانه دا مشتری چې مثال په تور اخذه الثمن بغیر حق یا ودا شفیع رجوع کی په بای باندې ولی انه دا بای چې اخذ اخذ الثمن بغیر حق دا یو معنی او خا دا خلع په صورت کې برجو په مستحق باندې نه کوي په بای باندې کوي په مشتري باندې کوي ولې لانه توي انه اخذه اخذته هو دا زمکه بغیر هل فلان ذکر زمکه د په ملکی لم تبل عن الارض لم تكن في ملكه ولا يرجو بقيمه البناء رجوع باندې کوي هلکه دا ولی لانه متملک علیه لانه دا تبل علیه شفیع دا متملک مالک ګرځول شوی دا علیه په دې مبيع باندې یا له جانب د بای یا له جانب ها د مشتری ها لفنزلا نازل کړي شو ها دا بای شفیع یا مشتری شفیع منځ تل بای ها ول او باید مشتری منځ کې چې دا مسله راشي نو مشتری به رجوع لکه په ثمن باندې هم کوي پای باندې او په قیمت به هم کوي چې چرته مستحق لکه ازمه کوي لکه بلډینګ وبنا نه خوش مسله نو فنزل نازل سوق شفیع د بای سره منځ تل بای ول مشتری فنزل نازل شفیع سره د مشتری منځ تل بای ها ول مشتری خوش مسله نو او باندې به تمن به نه واړي قیمت ته بناو د بلډینګ به هم واړي چې کوم نقصان قطع وکړي باندې را دې سمونه ته څونه وی چې لکه دلته بایو مشتری اړ یاد مې نه سره ونه څه مطلب دی ولا لکه ورمنه وایم کوم سړی کې نو فنزل نازل صدا شفیع د بایع سره کې چې د بایع نه اخیستلې و منځ ته بایع او مشتری عام چې چرته فنزلا نازل شو یا فنزلا نازل کړ شو دا شفیع او مشتری من رتل وایي المشتری کې شرط علیکم شفیع د مشتری نه علا کوم پوي ما کوم به نه هذا والفرق على ما هو المشهور دا خو امام ابو یوسف روایت مشهور روایت کې دا ده چې کله مشتری نه په استحقاق باندې هغه مبيعا یو مستحق یې وړله نو دا مشتری و په سمن عمر جو کې په بایو باندې کبایو ولا دوکه ورکړ وې او په قیمت او په بنا باندې کوم نقصان پکې راغی هغه باندې بم رجوع کوي او حالان کې مونږ ویل چې دا شفی دا پشان د مشتری ده او مشتری پشان ده ده بایع دا لکه پشان له حالت عقد د بیع جدیدی باندې دلته ولې لکه دا شفی پشان د مشتری یا د بایع باندې ولې وشو مسله باندې د دوی وایي چې هغه دا ده چې ان المشتري مغرور من جهه البائع دا مشتري دوکه کړی شوی ده له جهه سره د بائع د څخه بائع ورته چې دا زمنا ځمکه نه معنی واله ٹھیک شو او مسلط عليه او مسلط شوی ده دا مشتري عليه په دې مبيع باندې من جهه له جهه سره د بائع تشله او قانون دا ده چې کله مغرور ته کوم تاوان ورشي تاوان د مغرور دا برجو کې مغرور الک تاسو فقها ولکه بالغار په چا باندې بالغار ولی حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا ضرر ولا ضرر فی الاسلام چاته به ضرر نه ورکه سموله د دې حدیث ته وجنبا دا مغرور خلق رجوع کوي لکه په دې غار په کباس او دې صورت ولا غرور جنس لکه دوه کنه مستند وکور کړي شفیل نه بیا خستل شو یا دنه ابایه ولا دوه کور کړي کنه ولا ولا غرور ولا تسليط في عقل الشفيع من المستبيح ولي لانه مجبور عليه هر واحد لکه د بایه د مشتری مجبور کړی شو علیه په دې مالک جوړولو د دې سمکه شفیله شفیله وکړه او مجبور ټول وکړه یاد نه او خو نه پرکړه ولا ستړی شو بس نه ده او څنګه چې ستړی کله مطالعه کوي تر جواب یې څنګه وځه کړو ستړی شو پته نیونه لګیږي